وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مخکې بیانو دا عذابونو چې د الله د عذاب نو یریږي دسه عذاب به د باندې راشي دسه به راشي نن سوال پیښ شو چې یا رب ذوالجلاله هغه کمی خبرې دي چې مونږ یې وکړو او په هغې باندې رب ستا د عذاب نه بچ شو نو قرآن مجید د هغې بیان کوي د دفع د عذاب د پاره د خلاصېدو د عذاب د پاره دوستانو درې خبرې دي بس د دې درې خبرو اهتمام کوئ الله به هم د عذابونو نه خلاص کی یو دا دی چې د توحید پابندی کوي شرک نه ځان بچ کوي ورې توحید پابندی نه کول او شرک کول دا د الله عذابونو له دعوت ورکول دي نو یو دا دی ته توحید پابند شي شرک مکوي ان شاء الله عذابونو نه بچي دویمه دا ده احسان کوئ احسان د خلکو سره ښېګړې کوئ او چا سره ښېګړې کوئ اول لمبر د والدینو سره دویم د اقرباو سره او دریم چې دی د عام غریبانانو مسکینانو مسافرو سره توحید پابندی کوي شرک مکوي او احسان کوي او په دې بل رکو کې براشي د الله د مخلوق سره ظلمونه مکوي قتلونه او دا دا مکوي بسم الله الرحمن الرحیم وقضوا ربک دا قضوا جلالین استاد منع کړی دا امره ریاض امره وقضوا ربک او حکم کړی دی رب ستا وقدوا ربک حکم کړی دی رب ستا د څه شي حکم یې کړی دی الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوي د هیچا الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوي د هیچا که کوي نو الا ایاه مگر خاص داغه د اچا عبادت مکوي بغیر د الله نه کوي نو د یو الله عبادت کوي وای زکه چې عبادت ستا وای بیا اندازې عجزي چې چاته بیا اندازې عجزي وکي او بیا اندازې عجزي وای هغه چاله لایق ده چې چاله بیا اندازې عظمتي بیا اندازې لویوالي ولا هغه الله دی نو وقد وا ربک حکم کړی دی رفستا الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ الا ایاه مگر د دغه یو الله دا مسله د څه شو د توحید پابندی نفی د شرک دویمه مسله د احسان او بیا په احسان کې درې ډلې راځي وبالوالدین او احسان کوي د خپل مور او پلار سره احسانا په احسان کولو سره وبالوالدین او خېګړه کوي د مور او پلار سره احسانا په خېګړه کولو سره پلار ته سوی والد والد مور ته سوی والدتون دا چې دواړه تاسو را یوځای کې او د تسنیه صيغه جوړوي نو والدین مور او پلار وبالوالدین او احسان کوي خېګړه کوي د مور او پلار سره احسانا په خېګړې کولو سره اول حقدار وی دوست ستا د احسان هغه مور او پلار دی ښه بدبخت هغه دی دی کتابونو کې راځي چې د پردو سره احسان کې او د مور او د پلار سره دغه نه کې پردو سره خېګړې هم کې پیسې هم ورکې خوراکونه هم پکې او مور او پلار د خواران شې دي د لوګي نمرې پلار د ته بوډا شو الکه وای کتابونو کې مسله ده دا دی بوډا پلار نه دی خان دا دی بوډه مور نه ده وای دا مې د دنیا او د آخرت د نعمتونو خزانه ده او یا مې د تبعی ده مور او پلار یا د انسان د پاره کامیابی وی یا تبعی که د دغه د معمولی قدر او عزت او که کامیابی د دنیا او آخرت او که د دوی د بیکرامی وکړه کنه بس تبعی ده او کلاهما یا دواړه دواړه درته دغه شو بوډاګان شو نو فلا تقل لهما تموایا دې دواړو ته فلا تقل لهما تموایا دی دواړو ته اوفن اوف د زجر معمولی ټکی داسې دی اوف دا موایا هغه مزری استاد د یو بزرگ قول نقل کوي اسی هغه بزرگ عجیبه خبره کوي دغه پلار محترم دی دی دا د پلار بیزتی نه ده مطلب د خدمت خیال کوي په غولو باندې ګنده دی ټول بدن ځان لړلی دی او ته وته اوس را پاسې او لامبې یې وینځې دونه به هم نه وی اوف مړه نو خیال کوه که نه نو هر وخت کې به اودسونه ماته دا هغه پلار دی چې ته به په غلو لړلې وي او ته به دغه کولې پاکولې دې پلار چې ته وړوکی وي او د غلو نه پاکولې وینځلې یا مور وینځلې شرطه اوفې ورته ویلې دي درته هغه به خوشحالې ده یو یو من به خوشحالې ده ستا په غلو باندې دقه صفه لا تقل لهما ته مه وایه دې دواړو ته اوفن اوف ولا تنهرهما او ته مرټا ولا تنهرهما میرټا هغه غریب ته سار راځي دا خړو خوږي بچي شه راځي مړه یا غپلانې شه راوړه او ته ورټه چې مړه یو ورځ خونه ده ارزوې چې پلانې راوړه پلانې راوړه وقل لهما اوایا دی دواړو ته قولا کریما خبر د عزت خکلی پسته خبره ده پسته پسته خبری وقل لهما اوایا دی دوارو تا قولا کریما خبر د عزت درانه خبره وته کوا پسته مزری استاد د یو بزرگ خبره نقل کوي څنګه پسته خبره وی مور چې د زړه شو پلار درته زوړ شو او وسره خبرې کې الکه چې د چا مور او پلاری ګوري خزانی دي خزانی ورته مور او پلار ما وایي د سعادت خزانی دي موږ نو ستلی دي چا نه چې تلی دي غارمان کوي چا سره چې دي موقع ده وی حضرت د عزت خبره صدا پستا وی هغه داسې ده دا لکه یو مجرم غلام چې خپل بد اخلاقه سردار ته لګي یو خبرې کوي یو مجرم غلام دی او خپل آقا را نیولې چې دا کار دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی نغه سونه په عجزه خبرې کوي په عجزه دقه سي دغه کوه مونږ یو ځل حج ته تلو او عمرې له تلو غالبا د ملګرو کې یو کس مونږ سره وو کس دوه ساسو د لنډی کوتل یو الک دی ما باندې اوس ډیر خلګي یو بازار دی بنگالی محله وته وي اوس مونږ روان یو مسفخین مونږ هم کړی دی او دوی د موږ نه مخکې راغلي دي نو یو بازار کې نښتې ده دا ښځه چې څه اخلي دا زوی ورته وایي یا مورې نو په دې څه کې نو دا خو خراب څیز دی هغې به موږ نه اورې دی ورته بیا وایي نو یا مورې نو په دې باندې څه کوو راځه په پاکستان کې به دله ښه شی والم دا نرمې نرمې پستې پستې خبرې ورته کوي دا په هغه هوټل کې چې هغه مونږ خو دیره نو چې هغه نسپی به وته کسو کوس سکتی هغه سکتی دغه کې چې مونږ وو په هغه کال باندې تاسو لنګر نو پیسې مونږ چولې وي هغه کال باندې نجیب هغه نجیب نو وایا د دواړو ته قولا کریمه خبره د عزت دا درنه خبره وته کو پسته پسته خبره او چې چاته بازار کې بدمعشي کوي نو داسې کی وته د اولی په اولی وهي د مور او پلار ته عجزي کوي عجزي تاسو خو ګورئ چې چا مور او پلار ته عجزي کړې ده الله ورته عزت ورکړی دی وخفت لهما ښکته که دې دواړو ته جناح الذل هغه مټ د عجزۍ من الرحمت د وجه د رحمت نه چې ستا په زړه کې دوی ته رحمتي وقر او وایه سو یوازې ګورې د دغه نه چې عملی طور باندې د دوی قدر کې په خلی هم قدر کوه دعاګانې وته کوه وقر رب ارحمهما او وایه چې ای زما ربه په دې دواړو رحم وکي په دې بابا می او په دې ادې می رحم وکي کما رب یعنی لکه څنګه چې دوی زما تربیت کړو صغیره په داسې حال کې چې زما شومم چې ما شومم دې مور او پلار به زما ارس صفای کوله ربکم اعلم رب ستاسو ډیر ښه عالم دی بما په هغه خبره فی نفوسکم چې هغه ستاسو په زړونو کې ده هلکه په زړه کې دی د مور او پلار قدر دی که په زړه کې دی د مور او پلار بې قدري ده ان تکونو صالحین کچریه تاسو نیکان کچریه تاسو نیکان فانه بشک دا الله چې دی کان للاوابین هغه دی د رجوع کوونکو د پاره د توبې ستونکو د پاره غفوره بخونکې کله نه کله کور دی نو کله نه کله د سړي دماغ کار ونه کي مور ته یا پلار ته د بیا د بیا خبر وزي د خولې نه الله وی چې ستا د مور او د پلار په زړه کې قدر پروت وي او ته مور او پلار ته د بې قدرۍ خبره وکړي خو وروسته پرې توبه وباسي چې وایي دا مې څه وکړه الله د دې تا ته بخشش کوي مړه نو کور کې خدا راځي نو یو د مور او پلار سره احسان کوي هغه یو سړی راغی کنه وی حضرت د مور او د پلار سره څومره احسان وکم مزاری استاد وی د یو بزرګ خبره نقل کوي حدیث وی څومره وسره خو کم وی بس دا د ستا خوخه د قمور او پلار دی چې زاړه دي دا جنت دی خلق د جنت د پاره سونه خدمت کوي سونه مهنت کوي بس هغه نه مهنت کوونو د جنت د حاصلېدو د پاره چې سونه مهنت کول پکاري اقا مهنت او خدمت نه دی دغه کوه هلکه د خپلولۍ د وجې چې د خپلوانو کم حق دی هغه وته ورکې چې هغه هر قسم حقی که هغه ستا خور ده باباجی دې مړ دی نو د خور تا سره دا حق نه دی چې په واړه اختر کې ولا غزان واخلي او چړغوزي والی دا حق نه دی کالی والا کنالی مالا نه غتا سره چې میراث کې کم حق دی غره غکه هغه وته ورکه هغه حق واجبه دی ا ورکه داسې نور دی رواره ده ته دی بل څوک دی نو ورکت خاوند د خپل ولې له حقه حق داغه اچې د خپل ولې د وجه نه هر څه حقي د دې زید وجه امام صاحب وی تعالی مال تعالی الله مال درکړي دي خو ستا رشته داران دي زویل زیره دغه دي زویل قربا دي ذو رحم محرم چې وته وي رشته دار دی هم دی او نکاح دی او سره هم نکیږي خو غریب دی دا غوی نفقه کاکا پتا لازمه ده مثلا خور دی ده رویره دی ده رواره دی دی او غریبانان دی بل څوک نشته د دوی نفقه پتا لازمه ده یا زی رحم محرم دی بالغ دی خو معذور دی لیوانه دی شل دی په سترګو ړوند دی د دې نفقه سره په تا لازمه ده نو ورکت خاوند د خپل ولیله حقه حق دغه الکه د ذوی القربا سره خیر خیګړه کول وی الکه د دې ډیر لوی اجر دی پردول چې خیرات ورکوي دا یو خیرات دی خو چې خپل له ورکوي دوه دی یو خیرات شو یو سله رحمی شو والمسکین او مسکین او غریب لا ستاسو محله کې یو غریب دی هغه هغه حق ورکې وابن السبیل مسافر لا یو خدای مسافر راغی او داغه د شپې ضرورت دی هغه هغه حق ورکې ټیک د حقدارو له حق ورکوي خو ګورې میانه روي کوي میانه روي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو څو قسم خلق دي چې الله به د دوی دنیا او آخرت خراب نکي یو دی میانه روي الکه په خرچه کې او په لګولو کې میانه روي کوي مه داسې کوه چې داسې کې لاس دې ځای پورې تړلی دی حقدارو ته حق نه ورکې بچو لم سنه ورکې بس الکه دونه شوموالی مکوه او دام مکوه چې کولاو بچ سره ازي الوزه چې سره ازي الوزه نه دا خو جون دی میانه روي کوه ولا تبذر او تفضل خرچ مکوه تبذیرا په فضول خرچه سره مال چې لګې په مال کې فضول خرچی مکوه تبذیر دی ته وی مال لګول بی ځایه یو روپې لګې خو په باطل او په ناجیز ځای کې لګې دا فضول خرچی ده شل روپۍ ولګوه خو چې په ځای لګې دا جایز یو روپۍ بی ځایه لګول دا دغه دي فضول خرچی ده د دې وجه نه کابر وی د پیسو خیال ساته قدر کوي دا نه چې لسګون وغورځي لسګون وشلې دا به په کار راشي ولا تبذر فضل خرچ مکوا تبذیرا په فضل خرچ سره ولی بیا به د شیطانانو په قوم کې شامل شي ان المبذرین یقینا فضل خرچ کوونکی کانو اخوان الشیاطین دا دیرونه د شیطانانو یو سړی کې چې د بل چا خوی او عادتي خلک وی پلانې د پلانی رور دی وکانه شیطانو دی شیطان لربه د خپل رب کفورا ناشکرا کله نا کله به درته اقربا راشي مسکین به درته راشي حاجي صاحب لږ څه راکه تا سره سنی تا سره سنی او نو وتوایا پس خبره وته وکا چې خپکیږي ما الله مبخه او خیر سره شیر روان دی او چې راشي بیا به تاسو له درکم و اما توردون او کشرته مخ ګرځوي عنهم د دوینا دا خلق دنه سغواړي سوال دنه کوي خو تاسو سره موجوده وخت کې نشته او ته د دوی نه مخ ګرځې او ړکې سوې چې خیر سره مال راشي شی راشي بیا به زه ورکم ابتغاء رحمت من ربک د وجه د طلب د رحمت د د وجه د طلب د رحمت من ربک د طرف درفستانه ترجوها چې ته امید کې خیر سره د پلانی پټی به می غنم راشي بیا به وله غنم ورکم د پلانی باغ به می میوه راشي بیا به وله ورکم فقل لهم تو وای دوی ته قولا میسورا خبر آسانه نرم خبره پسته خبره الله مو بخې اوس نشته دی او خیر سره چې شی راشي بیا به دله درکم بیا دی تاسو خو ویلی فضول خرچی مکوي عام خرچ کې مسله ده د میان روي کوي ښه م ډیره سختی کوي م ډیر کولاوالی کوي دا نه چې ته راشي او باس بازار ته دغه شي او هر ورځ د 1500 پروټو او د 1500 ګولې او بل شي او بل شي داخلي غونډې زر روپۍ ولګي نو دا بستا کاکا پوره کوي دا زر روپۍ دې چې ولګولې نه داسې هم مه کوه چې ډېرې لګې داسې هم مه کوه چې سره وړې نه یو لس روپو دغه واخله چې ته ګولې مولې بچو له ماله چې لاړ شي خوشحاله شي ولا تجعل یدک مگر زو ته خپل لاس خبر رسول الله ته د خوګره اورول ما او تا ته دی خان تعلیم ما او تا ته دی ولا تجعل یدک مگر زو ته خپل لاس مغلولتا راغون کړی شوی الا عنقک خپل سټتا داسې مکوه داسې خلک چې شوم وي کنه شوموالی کوي وایي هلکه څه دی لاس په سټ کې اچولی دی نو دا مه کوه چې حقدارو ته حق نه ورکې ولا تبسطها او مې کولاوه ولا تبسطها او مې کولاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دا مسله پیښه شوې و هغه کې بیا اندازې سخاوت او بیا اندازې دا دغه نه دی دا یخ باد دا به شرمو د یخ باد خیر او فایده څومره خیسته باد دا غینه د رسول الله د غزیاتو ارس په لکونو شی براغي او چې ماخام بشوي سبنو ټول به خلکو لور کړیو یو ځل حدیث کې برته راشي یو الک راغی ماشوم وی حضرت مور می وی چې دا ستا د مبارک بدن باندې دا کمیس دی دا مونږ لراکه چې دا مونږ ځان سره د تبرک په شکل ساتو او دغه یو کمیس دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته نه نوته او کمیس یې وېستولې ورک نو بیا بل کمیس نو مسله د دې و چې اوس به روزي څنګه جمع به څنګه کوي دا به څه کوي نو الله وایي پیغمبر ته وایي مونږ او تاسو ته وایي چې مه دونه لاس کولاوئ چې شی ورکې ورکې ورکې او ماښام بیا نه ستا درک لګي او نه د بچو درک لګي دا نه مه کولاوئ او امید داسې کوي چې بالکل حقدار ته حق نه ورکي ولا تبسطها می کلاوه د لاس کلاواله پیژنې تاسو هم وایې کنه وي د پلاني لاس ډیر کلاو دی کل البسط په پورا کلاوي دو سره ولی فتقعد تبا وګرځي ملومن ملامت کړي شوی دا د اول سره لګوریا زمغلوله لاس مرا غونډه وی چې حقدارو ته حق نه ورکې بیا به د ارسوک ملامتۍ محصوره خالی لاس محصوره خالی یولیت خالی لاس دا د دویم سره لګوي لاس مکولاوي ما بیا به چې د ذریاتو سوینه کله نا کله خلک وی الکه ورکه دا دونه شی دی غریب لچ مالدار شي وی د چا په ورکړه باندې څوک مالداریږي نه چې الله خو د نه درکې کنه نو ما وی ته ورکه یو سړی لکه او دوه لکه روپۍ انا مالداریږي ان ربک یقینا رب ستا چې دی یبسط الرزق هغه پراخی رزق لمن یشا د هغه چا د پاره چې دغه خوښه وشي په خرج کولو کمیږي نه و یقدرو تنګي چاله چې د الله خوښه شي په هغه رزق تنګ کی په ایثارولو باندې زیاتیږي نه انه یقینا د الله نن چې چاله الله مال ورکړی دی الله پوهیږي چې د دې سړي مصلحت دی کې دی نن چې کم سړی الله غریب پیدا کړی دی دی کې الله ته پوهیږي چې د دې سړي په دې غریبۍ کې مصلحت دی انه یقینا د الله کان بعباده دی په خپلو بندګانو خبیرا بصیرا خبر اولیدونکې یو ځای ګوتې وام او کله بل ځای دعا وکړه یا الله تاسو یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب ته خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب زموږ عقیده ته درست کړي رب زموږ عبادات درست کړي رب زموږ اعمال درست کړي یا رب زموږ اخلاق درست کړي رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کې مونږ ډیر کمزوري یو د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه را تراکې رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه را تراکې د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوهه کې خاص کر دا کم کتاب وایو مونږ رب مونږ ډیر کمزوري یو ته زمونږ امداد وکې ته زمونږ نصرت وکې په دې هم صحیح پوهه کې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي دا معمولي کې نسل رب زمونږ ذریعه د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي سره زمونږ